بسم الله الرحمن الرحيم باب شهود الملائکه بدر استاد صاحب د غزوه بدر بیان شروع کړی دی مختلف مرحله پکې بیانې په غزوه بدر کې یو دا مرحله و چې د مسلمانانو د اطمینان او د زړه د مضبوطېدو لپاره الله تعالی زر ملائکه راولېږلې بیا یې درې زره کړې د درې زرو نه پس بیا الله پنځه زره ملائکه د مسلمانانو د امداد د پاره راولېږلې اکثر چې څونه غزاګانې شوي دي الله پاک ملائکه را لېږلي دي احد کې ملائکه وي خاص کر خندق نه دی په غزوه خندق کې ملائکه وي خو جنگ نو صرف الله اکبر الله اکبر د شپې به ویو دا کافران و يرول او تختیدل یو غزا کې هم ملائکو جنگ نه دی کړی ککړې دي نو صرف په بدر کې کړی دی په بدر کې ملائکو سړیم وهلی دي قتل کړیم دي نو وی باب شهود الملائکه دا باب دی د حاضرېدو د ملائکو دا باب دی د حاضرېدلو د ملائکو الکه کم زیته حاضرېدل بدرن د بدر ته د بدر غزا ته د ملایکو حاضرېدل تاسو ویلو اول زر وي بیا درې زره شوي بیا پنځه زره شوي حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعه بن رافع الزرقي عن ابيه حضرت معاذ نقل کوي د حضرت د خپل پلار رفاعه نه او رفاعه روایت کوي د رافع نه عجیبه کار دی دا رفاعه نه دی چې دا زوی دی دی بدری دی په غزوه بدر کې د شمولیت کړی دی خو د ده پلار حضرت رافع هغه په عقبه کې د رسول الله سره شامل شوی و خو په غزوه بدر کې نو شامل شوی چا به چې ورته وویل لکه زوی د نه ښه دی رفاعت تا نه بهتر دی ځکه چې د شمولیت په بدر کې کړی دی تا نه دی کړی دا به ورته وی په خدای قسم چې عقبه کې موږ شمولیت کړی دی او د هغه عقبه چې هغه د دین او د ارس بنیاد و هغه زما د پروچت دی د سنه د شاملېدو د غزوې بدر نه نو حضرت معاذ روایت کوي عن ابيه د خپل پلار نه چې دا رفاعه دی وکانه ابوه او پلار د معاذ چې رفاعه دی من اهل بدر هغه د چا نه د اهل بدر نه د بدریانو نه دا رفاعه وی قال دی وی جاء جبريل راغي حضرت جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې غزا او شوه د غزا نه پاس بیا سوخ پس حضرت جبريل راغی ورته وی حضرت دا پتاسو صحابه او کې چې دا کم بدریان دي دوی ته تاسو په کم نظر ګورئ په دې مسلمانانو کې چې کم بدریان دي دوی ته دوی ته تاسو په کم نظر ګورئ په دوی څه ګمان کوئ فقال جبريل عليه السلام وتوي ما تعدون تاسو څه ګمان کوي تاسو څه شماره تاسو څه ګمان کوي اهل بدرن په خاوندانو د بدر فیکم پتاسو کې دا پتاسو صحابه او کې چې دا بدریان دي دی بدریانو باندې تاسو څه ګمان کوي په کم نظر ورته ګوره رسول الله وته وی بدریانو ته موږ په داسې نظر ګورو چې دا د ټولو نه بهتر دي سونه بدریان چې دي هغه افضل دي دا هغه چانه چې څوک بدریان هغه نه دي قال رسول الله وته جواب کیوي من افضل المسلمین دا منګ شمارو داغه بهترو مسلمانانو نه دا منګه شمارو د بهتر مسلمانانو نه داسې وای من افضل المسلمین او قال یا داسې وای او قال کلمتا یې اوی یو خبره نحوها پشان ده دی لکه یو ځای کې برازي چې نراهم من خيارنا مونږ په دوی باندې ګمان کوو د بهترو زمونږ جبريل وته وی دا تاسو یوازې نه یې ښه په تاسو انسانانو صحابو کې چې کم بدریان دي په هغوی باندې تاسو ګمان د بهترو کوئ منګه ملایکې هم داسې یو کومو ملایکو چې په بدر کې شمولیت کړی دی هغه ملایکو ته نورې ملایکې په دغه ګوري د ډېر د قدر په نظر ورته ګوري قال جبريل عليه السلام وتوي وكذلك اوم دقسي من شهد بدرا سوک چې حاضر شوی دی بدر ته من الملائکه دی د ملائکونه پته ولګی د کنه چې بدر کې ملائکه حاضر شوی دی کنه دی حاضر شوی حاضر شوی دی سرنامه سره خبره برابر شوه حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن الرافع ها حضرت معاذ چې زوی د رفاعه دی دی وی وکان رفاعتو او زما والد حضرت رفاعه من اهل بدر د اهل بدر نو ما وی رفاعه اهل بدرو خدا عقبه ولانو او پلار رافع د عقبه ولو خو بدرینو وکان رافعون او د پلار حضرت رافع من اهل العقبه هغه د اهل عقبه نو تاسو ویلیو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمره عقبه نه ده هلته غونډی وه د دې غونډی شاته رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو سره خبره وکړه غالبا یو لسم کال د هجرت یو لسم شپږ کسانو چې هغوی له دعوت د دین ورکه هغه مسلمانان شو بیا کال له په دولسم کال د نبوت د هجرت نه د نبوت بیا تقریبا لس کسه رالل دولس کسه رالل هغوی مسلمانان شو بیا بل کال چې دی څه د پاسه اویا کسه رالل او هغوی سره بیا معاهده وشوه رسول الله ته وایي چې حضرت صحابه را لیږه مونږ بیا خدمت کوو دقه عقبه چې ماوی د دین بنیاد دی د غزاګانو د شروع کېدو بنیاد دی د اسلامی حکومت د قائمیدو بنیاد دی دا دون لوی مقام دی رافع به وی چې دا د بدر نه دغه دی اوچت دی ښه وک نو دا زوی رفاعه دا د اهل بدر نو وکان رافع او دا د والد محترم حضرت رافع من اهل لقبه دا د اهل لقبونو آغا کوم جرګې چې کېدې په هغې کې دی شامل و وکان یقول لابنه او دی رافع به وی خپل زوی ته دا زوی نه دی رفاعه کله به رفاعه ناسې دغه وکړو فخر به یې کو چې زه بدري یم باباجي ته بدري نه او بدریان خو چې دي د ټولو صحابو کې افضل دي نو د به ته بچیا که زه بدری نیمه زه د اهل عقبه نیمه او عقبه هغه لوی قربانی و چې د دین بنیاد الته کې خودل شوی دی د اسلامی حکومت قائمېدو بنیاد کې خودل شوی دی که عقبه نه وي نن به دغه چرته وي د جهادونه چې ته بدری وې نو ښه به وه که نه وایي په دې زه نه خوشحالېږم چې یاره د عقبې په ځای زه څه وې بدري وایي ما یسرني نه خوشحالوي ماله انی شهد انی شهدت بدره چې زه حاضر شوی وې بدر ته بالعقبه په بدله د چا کې د عقبې کې عقبه کې چې کوم اصحاب عقبه او هغوی کومه قرباني کړې ده هغه نه قرباني بدریانو نه ده کړې ځنې خلک داسې وایي چې دا ما یسرو کې دا ما نافیه کې ښه نه خوشحالی مالا دا خبره چې زه حاضر شوی وي بدر ته په ځای د عقبې قال رسول پاک دغه وی دا رفا دا رافع چې سأل جبريل النبي صلی الله عليه وسلم تا سوال وک جبريل د پیغمبر علی السلام نه به هاذا په دغه خبره کما خبره چې دا د دې حدیث نه د پاس تیر نه شو التسو جبريل رسول الله ته وی کنه تاسو په بدریانو باندې څه ګمان کوئ حضرت معاذ ابن رفاعه وی ان ملکا یقینا یو ملائکه و دې ځبانه و دې بیا راځي د ملائکه سوک و ان ملکا یقینا یو ملائکه و سأل النبی صلی الله علیه وسلم اغه اغه ملائکه تپوس د پیغمبر علی السلام نو کو کم تپوس ته او کدا وختي تیر نشو چې تاسو په بدریانو باندې څه ګمان کوئ یو ملائکه وه چې هغې پوښتنه د رسول الله نه وکړه خو هلته بیان دا رانغی چې ملائکه څوک و نو دلته دې دا وایي چې ان سائله دا سوال کوونکی چې هو جبریلو هغه څو جبریلو حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس وي ان النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر علی السلام دا حدیث دی راوی د حدیث څوک دی عبد الله ابن عباس دې ته خلک وایي مرسل مرسل الصحابیه یو صحابي حدیث بیانې خو هغه مرسلی مرسل پیژنې چې اخر کې راوی غورځېدلی وایي اوس عبد الله ابن عباس د بدر واقع بیانوي نو دا خو تاسو ویلو عبد الله ابن عباس خو دغه وخت کې ماشوم په بدر کې شامل شوی نو نو دې څنګه د بدر واقع بیانوي معلومیږي دلته بل صحابي دی هغه صحابي عبد الله ابن عباس ته ویلي دی او عبد الله ابن عباس بیا مونږ ته بیانوي دې ته وایي مرسل د صحابي چې صحابي ولګي او د سند اخر وغورځي خ ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال یوم بدر هغه وی پر ورځ د غزوه بدر دی طرف ته مسلمانان دی پورې غاړه کافران ولاړ دي رسول الله سوي هاذا جبريل الک دا جبريل لی رسول الله لیدو خو صحابه نه لیدو وی هاذا جبريل دا جبريل لی سکی اخذن به راس فرسه نیون کې دی سر د خپل اصله اخذن نیون کې دی به راس فرسه اغه سر د خپل اصله خلک چې میدان ته راشي او پاس باندې سور نی نو دی استه داسې تیر سره غوندې اچولی یو پکې اوسپنې دی خوله کې دقه ځینې خلک نیسي دی تیر سرینه چې بس کله ضرورت شي په ورخې د پاسه سورېږم وای دا جبرئیل له او هغه د خپل اسې د دغه نه نیولې دی د سر نه او علیه ادات الحرب او په د باندې سامان د جنگ دی او ماغه تور او ماغه نیزه هغه راغشتي او دا د حاضر شو خلک وی کنه چې ملائکو په بدر کې چې شرکت کړی دی لاس یې مچولې دی جنگ کړی دی دین معلومه شو چې ملائکه بدر ته حاضر شوي دي باب دام یو باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه لکه څنګه چې مخکې باب کې بیان کیږي د بدر دلته بم بیان کیږي د حاضرېدو د بدر الکه بدر ته کم کم صحابه شامل شوي وو الکه پلانې صحابي لوی شان والا دی پلانې صحابي لوی شان والا دی هغوی په بدر کې شاملو حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله النصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت انس وي ما ته ابو زید دا ابو زید چې دی پاس لیکي د د نامه د قیس قیس ابن سکن دا د حضرت انس په ترونو کې راځي خط ترونو کې که ستاسو خیالو مخکې رسول الله سم یو خبره کړې وه چې مکمل قرآن چې یاد کړو په صحابه او کې هغه سلور کسانو نو په هغه سلورو کې یو د غم دی خان دا ابو زید دی نو وی ما ته ابو زید زمونږ تر حضرت ابو زید چې دی هغه وفات شو خو چې وفات شو نو میرات وو ولم یترک عقبه او هغه پرې نه خو د ځان نه رستو اولاد عاقب زامنو تم وی نوسو تم وی ولم یترک او هغه پرې نه خو د ځان نه رستو عاقبه اولاد وکانه بدریه او زما د تر حضرت ابو زید بدری دا د معلومه شو چې ابو زید چې دینو په بدر کې څه کړی دی شمولیت کړی دی که تاسو پاسم په بیا د سیر ته ولیکم خوي نغه د سفر او واجب ټکی دی چې دا بیل نسخه ده زماغه کتاب بیل نسخه ده هغه کوم صفه دی لیکن کوم چې هغه حشی دی نو حشو ولا هغه کې دی سفر نو دا وای ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وای نه دی وای ان ابا سعید دا قاسم وای چې حضرت ابو سعید قادما من سفرن هغه راغې د سفر نه ابو سعید سه په سفر باندې تلو نو د سفر نه واپس راغې اوس اختر تیر شوی دی غټ خان غټ اختر تیر شوی دی او دې د سفر نه راغې لکه د زمونږ اجیان سیبان نی چې دا اول ځل دغه نه راشي حج نه نو دقه سه دیم د سفر نه راغی چې راغی نو کور والا ورته د اختر غوخه ورمخ کې کړه چې حضرت اخره فقدم الیه ورمخ کې کدی ابو سعید ته اهله کور والا او داغه لحمن غوخه کما غوخه من لحوم الاضاحی داغه غوخه د قربانونه د قربانو په غوښو کې غوښه پخ کړې وه او ابو سعید ته ورمخکې کړه چې حضرت وخوره اوس ابو سعید صاحب چې په سفر ته په سفر نو مسله دا و چې لکه د قربانې غوښې خورې خو تر درې ورځو پورې ښه د درې ورځو نه اپلو مه خورې د دا مسله اورېدلې وه بیا دې په سفر باندې تللی وغه سفر بیا ډېر اوږد شوی بیا حکم د الله راغلی چې نه اوس خیر دی که د قربانۍ غوښې چې دې څونه پورې خورې هغه خورې فقال ابو سعید دې کور والا ته وایي چې ما انا بآکله نه یم زه خوړونکی د دې دا غوښه زه څنګه وخورم دا خو د درې ورځو نه زیاتې تېرې شوي دي او رسول الله به وي د درې ورځو نه چې زیاته غوښه یې ساره شي هغه مه خورئ ما انا بی آکلیه نیم زه خوړون کې ده دی حتی تر دی پوری اسئلا چې زه سوال وکم چرته لاړ شم د یو عالم نه سوال وکم فانطلقا الی اخیه نو دی روان شو فانطلقا دی روان شو چاته ورغی الی اخیه خپل رور ته لامه چې د مور نه او وکان بدریا خدا د رور چې کم د مور نه او دا بدریو معلومیږي د ابو سعید رور دا رستو راځي چې دا غنامه د قتاده ابن نومان دا دغه خو بدریو نو دی روان شو خپل رور ته چې هغه رور یې سکه نه دی له امه د خپل مور نه او د پلار نه نو وکانه بدریه او دی بدریو الک هغه رور چې دی ور روان شو او د مسلې ته پوست کوي دا سوکو قتاده ابن نومان دا او حضرت قتاده ابن نومان قتاده ابن نومان ډېر لوی شان والا صحابي دی یاد خیال دی قتاده ابن نومان په غزوه احد کې په دا سترګه ولګید او چې سترګه باندې ولګید دا سترګه تیر وته چې ترې راووته او سوری شو د هر څه ترې وبهېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله چې حضرت دقسې سترګه مې ولګېده او دا د راووته او ما له دعا وکړه چې الله دا سترګه زما روغه کړي رسول الله ورته وایي دوه خبرې درته پیش کوم یا داسې وکړه چې په دې صبر وکړه او تا لپاره جنت دی الله بجر در کی او کنه صبر نکه نو زه بدل د الله نه دعا وغواړم دی وته وی حضرت تاسو د حشکیم دی یو خزه مې ډیر په شوق او په مینه کړی ده خزه مې کړی ده او ډیر په شوق او په مینه مې کړی ده اوس که زه یو سترګې شم کاڼې نو بیا به دا ښځه ما ته په بد نظر ګوري چې زما خاوند مړه دغه شوی دی کاڼې دی نو ما له دوا وکړه دوا راله وکړه چې سترګه مې الله دغه کې واپس کی او د جنت سوال هم راله وکړه نو دواړه خبرې دغه وي که نه ولې دا خو ګرانې نه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په د خپل مبارک لاسونو باندې د سترګه راوغشت او دلته وردن نکړه او چې وردن نکړه وی ربا داسې ولا خيسته کې چې د دې بلې نخکلی وی په خدای یقینو کې چې داغه نخکلی هم ښکارې ده او د دې نظر هم د دې بلې نه دغو زیاتو قطاده ابن نومان خیر ابو سعید د خپل رور لراغه د مسلې ته پوسټ کوي فسأله ابو سعید صاحب تپوسو که د دې قطاده نه فقال قطاده ورته وی حضرت ته چې په سفر باندې لاړې نو الله داسې حکم نازل کړی دی چې هغه مخکنی حکم ختم شو فقال قطاده ورته وی انه حدث بعدک یقینا پیدا شوی دی پستانه امر یو حکم ستا نه پس چې ته سفر باندې لاړې نو د هغې نه پس یو بل حکم پیدا شو او څه دی نقضون چې هغه ختموونکی و لما د هغې حکم کانو ینهون عنه چې دا صحابه به منې کولی شو د هغې نه مخکې حکم سو صحابه ته چې هلکه د درې ورځو نه زیاته غوښه د قربانو مخوره بیا رستو حکم راغی چې خوری په خپل هم خوری او بل هم ورکوي ها من اکل لحوم الاضحى چې هغه خوراک دی د غوښو د قربانې بعد ثلاثه ایام پس د درې ورځو نه د درې ورځو نه پس چې کومه منه شوې وه د دغه نه هغه حکم راغی چې بس خورئ دقه مسله ده روره قرباني تش د حلالېدو د پورې دی تاسو چې کله ورشئ او قرباني غوې ګډاله نو دې ته ګوره چې خکل کم یو دی زه چې دا ساروی والم دا به الله ته زر قبول شي او که دا به قبول شي نو دې ته ګوره قیمت زیات دی ښکلی دی ښایسته دی برګ بروک ډولې دی هلکه دا علم چې دا الله ته به دغه شي قبول شي د دې بل نه هغه څاروي اخلي نیت کې غوښه مه وایه خو تر کمې پورې چې حلالې کې او چې حلالې که بس د حلالېدو سره الله دلبار کې قبول شو د هغې نه پس اوس غوښه که غوښه په خپله خورئ که په بل چی خوري که په واده کې پکې دغه کوي ولیمه پې کوي اوم کوي خیرات هم جایز دی په خپل خوراک هم جایز دی پرچ کې کې خودل دام دغه دی جایز دی واجبه دی دا خلک نه دي ټولو داسي چې دا څه مسله ده ما خیال د دې خلکو دا خیال دی چې غف لګو چې دا غټه غوخه خیرات کول دی کې اجر شته احمد او د وړ د پسو غوخه کې ورکول کې ما خیال دغه نشته اجر دا خلک غټه غوخه خیرات کوي خو د پسو غوخه نه خیرات کوي نه روره څنګه چې د غوی غوخه ورکولو کې اجر او ثواب دی دونه د پسو غوخه کې اجر او ثواب شته بلکې زیات وي اسې ما وی چې غوښه بس قرباني وشوه دا غوښه ده دا زیان لشي دی که قرباني غوښه دی چاله ورکړه دا زیاته صدقه شوه که په خپل دی وخوړه ډیره ښه ده اکابر وای چې ستا بچی زیاتی او قربانی دی یو کړی ده نو بهتره ده چې نور لمور کوه په دې خپل دغه وخره بچو باندې خا وای حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامه عن هشام بن عروه عن ابيه قال حضرت هشام حدیث بیانې د خپل پلوالد محترم حضرت عروه حضرت عروه د خپل پلار نه بیان کوي قال عروه وی چې قال زبیر مونږ ته حضرت زبیر وی واقع مخکې تیر شوی دا خو د دې واقع به مونږ ته بیان کو زبیر وی ز په میدان د بدر کې ومه او یو بدماش کافر دی او دې میدان ته ووت او د ازغره او په وسله باندې ځان پټ کړی ټول ځان پټ کړو او داسې کوګو ګرځیدو او وی داسې یو سړی شته دی چې اصیل مور وروړي او زما مخې له راشي ما سره مقابله وکړي زبیر وی زه ورمخکې شوم چې ورمخکې شوم او دې ما ته د غرور او د فخر دغه کوي خبرې ته پوهیږې زه ابو ذات کرش یم دا یم دا یم وی ما ورله ځان توله کو توله کو چې خدایه په کم ځای به وام وی دا یوه سترګه کولاو وه وی ما وی کار وشو چې نیزه مې ورته برابره کړه چې خراب مې وله ورکه په دا ځای مې دغه که وو دا نیزه پکې لاړه ننوته چې ننوته بیا ترې راوته نه تاسو چې کله لرګي ماتوي کله نه کله تبرون خري کنه دا پکې نه نوته خدای راخکله مې ونه تراوته اخر کې مې دا یو خبر واغشته په دې سړی مې کې خدا او په دواړو لاسونو مې ته دغه کړه راخکله چې را مخکله هغه د نیزې دواړه چې کږې شوې وي اجینه مات شوي معلومیږي دې ځنه چې حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ هغه په بدر کې دغه شاملو قال عروه وی قال الزبير او وی من تخپل پلار حضرت زبير چې لقيت يوم بدر زميلو شم پروز د غزوه بدر د چا سره ملو شم عبيده ابن سعيد ابن العاص د عبيده ابن سعيد ابن العاص تا سعيد ابن العاص دام کافرو او دا د زوی عبيده دام کافر دی دا غټ بدمعاش پهلوان وهو او دا عبیده مدججون د د مخکینی جیم زیر وایې مدججون هم صحیح ده او که د مخکینی جیم زور وایې مدججون هم صحیح ده مدجج معنی کوي پټ پټ وهو او دا عبیده مدججون دا پټو په وصله کې مدججون په وصله کې پټو دا ډبل زغره چولې و لا یرا منه نلی نلی دې کې د منه ددنه الا عیناه مگر دواړه سترګې دا صرف دوا سترګې کولاوي نو ټول دا دغه چولې و سو د زغره بدن پټو وهو او دا عبیده چې دی یوکن هغه ته به کنیه ویل کېده ابو ذات الکرش دا د کنیه وه کنیه خو پیژنې کنه چې د کمی نامې په سر کې اب راشي یا ابن راشي نو د د کنیه دا و ابو ذات ال کرش کرش په عربی کې دغه ته وی لري ده لري نو ذات الکرش خاوند لري او ابو ذات الکرش پلار دا د ذات الکرش دا د ده نامه وه دا را مخکې شو فقال نو دې بدماش ووی انا ابو ذات الکرش فخر کوي زما پیژنې زه پلانې پهلوان یم چې خلک ماته ابو ذات الکرش وایي په دا سترګه یې نیزه ننوتله فتعنته ما او فی عینه په سترګه د هغه کې نو فماته هغه بیا مړ شو قال هشام هشام وی دا نوسې نه دی د زبیر نوسې فاخبرت ما ته خبر راکړی شوی دی چې ان زبیر چې زمونږه نیکه حضرت زبیر قال هغه به چې دا نیزه زما د ده په سترګه ورننه وته د سر په دې اډوکو کې ونختله نو قال دی وی لقد وضعت رجلی ما کې خود لخپل خپا علیه پدی مړی دا د غته راوتنه دا نزت نه راوته انخته و نو کې ما خود خپل خپا علیه پمړی دا یو خپا می پمړی کې خو او پدې دوه لاسونو می دانې زای دا سه راخ کړه چې دا راويسته مې کنه ما وې د کله چې تاسو لرګي ماته وې کله دا تبرون خلی معمولی ځای کې ونخلی بیا راوځي نه په دې کې مال ډیر زور راک چې راو مې وستا دا نيزه نه ده دا وړه نيزه دا چې خلک داسې جوړه کړي کنه غ دغه غوندي وي رمبي نو دا سیډم تیری او دا سیډم تیری سرم تیری نو چې وی وه سرم کار کوي او داړه خو داړه هم کار کوي استا چاړه نه چې خو دې پیانه دا د ډیر دغه د وجنه د صح گزار د وجنه دا یو طرف بل طرف ته د مخونه دغه شوی او ریدلی وقد انسان او یقینا اوړیدلی و طرفاها دواړه طرفونه داغه د نیزه دا د کم تیر طرفونه شې دي دا اوړیدلی قال عروه عروه وی فسأله تپوسو کو سوالو کو دغه نه د زبیر نه ایاه د دغه نیزه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام الکه د مبارکو شینو په تور د برکت سره ساتل دا جایز دی ښه په کوم سیز باندې چې د دین خدمت وشي د کفر مقابله وشي هغه شی ډیر مبارکي نو که هغه ځان سره په تور د تبرک ساتي نو بالکل صحیح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه لوی هستی ده بیا زبیر ته وی الکه دا ستا نیزه یو څو ورځې مال راکه چې د تبرک په شکل د ځان سره ساتم بیا چې کله رسول الله د دنیا نه لاړ زبیر راغ خپل دغه واغشته نیزه بیا چې ابوبکر خلیفه شو ورته وی اغستان نیزه چې رسول الله سره په تور د تبرک و هغه مال را نو بیا د ابوبکر صاحب سره وای چې ابوبکر وفات شو بیا عمر صاحب راغی سوال یې وکړ چې دا استاد نیزه چې رسول الله په تور د تبرک ساتل ابوبکر ساتل را مال را بیا عثمان صاحب بیا علی صاحب دوی سره وه ها نو سوال وکړو دغه نه د زبیر نه ایاهو د دغې نیزې رسول اسلم پیغمبر علیه السلام فاعطواه نو رسول الله افاعطواه نو زبیر ورکړه د نیزه رسول الله له فلما قبض رسول اسلم کله چې د دنیا نه لاړ پیغمبر علیه السلام نو اخذها زبیر لاړ هغه خپل نيزه واپس واغشته ثم طلبها بیا مطالبه وکړه د دې نيزه ابو بکر ابو بکر فاعطاه نو زبیر ورکړه دا نيزه ابو بکر ته فلما قبض ابو بکر کله چې وفات شو ابو بکر نو سالها سوال وکړه د دې نيزه فاعطاه ورکو عثمان ته ایاه هغه فلما قتل عثمان کله چې قتل شو عثمان نو وقعت دا نیزه رالله عند آل علی پنیز د آل د علی آل د بنی آدم د کور خلکو ته وایي خو دلته نه دی دا آل مقهمون دا زائد دی د دې معنی نشته نو چې آل زائد شنو معنی څه شو دا نزا واقع شو عند علی په نزا دغه د علی بیا حضرت علی صاحب سره و فطلبها عبد الله ابن زبیر خیر بیا چې علی صاحب هم دغه شو شهید شو دی کې بیا زبیر هم دغه شوی دی وفات شوی دی دا غزوی بیا را پاسې د عبد الله ابن زبیر او د حضرت علی اولاد ته وی چې هغه زما د پلار کوم نیزه چې تاسو سره پرته و امانت امال راکې فکانت عنده نو دا نیزه بیا د دغه سره و د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما سره و حتا قتل تر دې پورې چې هغه قتل شو لاندې لیکي په سنتریت تر هجری کې بیا حجاج ابن یوسف په مکه چې حمله وکړه نو دا غریب پکې شهید شو چې شهید شو در د ټول سامانونه ګډ ورکړه حجاج ابن یوسف سه شام ته ولېګل سه بل ځای ته ولېګل حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس حضرت عباده ابن سامت دام دغه انصاری صحابی دی د خزرج قبیله د دا لوړ غټه تنه لوړم ډیر زیاتو او غټه تنه و وکانه بدریه او د بدری وکانه شهید بدر او د حاضر شوی او بدر ته ګوره د قټه کې راغی او بعد ابن صامت رضی الله تعالی عنہ دم په بدر کې شمولیت کړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول یو ځل صحابه ته وی قال غوی بایعونی صحابه زما سره بیعت وکي حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليث بن مقيل عن ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي حضرت عائشه چې هغه بیبي محترمه ده د پیغمبر اسلام دا واقع بیانوي ان ابا حذیفه چې یقینا حضرت ابو حذیفه صحابي دی وکان ممن شهد بدر او دیم دغه خلکو نو چې دی حاضر شوی دی بدر ته ګور د قضای کې د دې ټکی د وجه نه د حدیث دلته راوړو حضرت ابو حذیفه دا هم حاضر شوی بدر ته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علی السلام تبنا او د ځان له د خلی زینی ولیو سالمن حضرت سالم دا سالم نه دی ریاضه دا د حضرت حذیفه خزه و داغه دوه خزه وی یو خزه ده داغه د ما دا نوسیبه دا سالم داغه دغه غلامو چې غلام وغه بیا آزاد کو چې آزاد کو نو دا حذیفه را پاسې ده او دې ځان له خلی زوی وګرځاو چې دا زما دغه دی زوی دی ها نو دغه شه دی ابو حذیفه تبنا هغه د ځان د پاره د خلی زوی اونی و سالمن سالم وانکه نو چې هغه ما وی زوی کزان لا نو بیا یې خپل ریره را واغشته او دته په نکاح کړه وانکحه او په نکاح ورکړه دته بنت اخیه لور د خپل رور د دې نغه چې دی د دې ابو حذیفه رورو دا غرور لور وا هغه دته په نکاح کړه هغه څوک و هند بنت الولید ابن عتبه چې هغه هند هند نامه و او هغه لور و د ولید ابن عتبه اوس وګورئ ولید ابن عتبه خو تاسو ویلو سونه غټ بدماش کافرو تاسو ویلو کنه ولید او شیبه او دا غزوی یعنی عتبه او شیبه او دا ولید څومره غټ کافرانو خو دا عتبه بل زوی دی چې دا دغه دی ښه دا ابو حذیفه نه دی دا اوس مسلمان دی په بدر کې ابو حذیفه مسلمانانو سره ولاړ دی او پلار بد عمل دغه دی کافر دی نو د دی ولید ابن عتبه لور وا چې د هغې نامه ده هند دا یې راواغشته او د سالم دی په نکاح کړه وهو او دا سالم چې دی مولا دا آزاد شوی مریو لامرات د یوې خزې من الانصار چې هغه د انصارو نه الکه دلته راله چې حضرت سالم هغه د یوې خزې غلامو بل ځای کې تاسو ویلو دا د حضرت حذیفه غلامو خبره یو شی دی دا حقیقت کې غلامو د د خزې د د خزه وو د خزه غلام داسې لکه د خاوندنو او بیا چې هغه آزاد کو نو بیا ما وی حذیفه لګي د ځان له متبنا کو کما تبنا رسول الله اسلام لکه څنګه چې د خلیزه نیول رسول الله زیدن حضرت زید زید ابن حارثه نه دی هغه رسول الله د ځان د پاره زوی کړو وکانه من تبنا رجلا او قانون دا چې چا به د خلی زوی چا به چې د خلی زوی وګرځاو رجلا یو سړی فی الجاهلیت په جاهلیت کې په زمانه د کفر کې و چې یو سړی ځان له یو الک یو ماشوم به زوی وګرځاو نو بیا به نسبت هم دته کو دعاه الناس بیا برابل خلکو نسبت پکاو د خلکو الیه دته وای ای د پلانی زویا تاسو ویلو کنه د زید نه دی زید تبم خلق سوی ابن محمد صلی الله علیه وسلم وورثه او هغه به میراث اغشته من میراثه د میراث د دې سړی نه حتی تر دې پورې انزل الله تعالی چې الله راولېږه چې نه د دې متبنا نسبت متبنی ته مکوي ادعوهم تاسو نسبت وکړئ د دوی له آبائهم خپل پلارانو ته خیر حضرت سالم دی د خزي غلام یو هغه آزاد کو د بیا متبنا کو بد د دې کور کې غړ شو بیا به دې وتره وته دې کې د حذیفه بل خزه ده حضرت سهله هغه رسول الله تعالی چې حضرت دا سالم دا خو من کره ماشوم لوی شوی دی او دی ما کرم راځي خو چې ما کره کله دی راشي نو زما د خاون په سترګو خنه لګي زه څه وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی خیر دا مسله به رستو راشي مسله دلته نه چیړو ته شغه واقعیا پیغمبر اسلام ورته وی ورشه او دله تی ورکه چې تی ولا ورکو نو بیا به دی وای چې دا خو زما د خزې زوی دی بیا د خیال دی نو دا وای زر عالم شوده مې د تین رول شل او دله مې ورکړه بس بیا به زما خاون چې دی نو په سترګو باندې دی بد نه لګید خا نو سوی فجاءت سهلتو را لله سهله دام د دا خزه ده د ابو حذیفه النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته او فذكر الحديث هغه حدیث او ته پورا بیان کو لاندې لیکي دا په کتاب النکاح کې ان شاء الله مکمل راشي حدثنا علي قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا خالد بن الزكواني زكوان عن ربيع بنت معوذ قالت حضرت ربيع ډیره بزرګه خزه ده د حضرت معوذ لور ده خان داغه معوذ دی چې هغه دغه معاذ او معوذ چې هغه دغه وهلو ابو جهل نو دا لور ده د حضرت معوذ قال دا وی دا اوس واده شوې ده بیګا واده شوې ده نن ورځ چې دی نو د دغه دی ولیمه ده رسول الله ورغلی دی قالت دا وی دخل علی النبی صلی الله علیه وسلم رانه نوته زمون کور ته رسول الله غداتا غداتا بنی علی پسبی د هغه شپې چې زواده شوم په سبعی د هغه شپې چې زه واده شوم د شپې زه واده شوم خاون سره مې شپه تیره کړه سبی له راغی فجلس علی فراشی رسول الله کیناست زما په بشتره دا لاندې چې دی دا ربیه چې شاګرد دغه کوي کنه بیان وی رسول الله کیناست زما په بشتره او دسه کیناست کا مجلس کا پشان د کیناستو ستا منی ما سره د شاګرد ته وی ته چې ما ته څنګه داسې مخامخ ناستې دقه سراته رسول الله مخامخ کیناست او کور کې وجویریاتن او وړي جنکې وي و جویریات وړې جینکې وي او یضربن بالدف هغوی وه تمبل دا تمبل یې وو هغه واده شوی دی هغه یې وه او دا د بهادرۍ او د شجاعت دا سندرې وي ټیک ده واده وشو په واده کې وړي جنکې دي او هغه تنبل وي جایز دی ماشومان جنکې دي او هغه سندري وي خو دا سندرې نه لکه دا مونږ چې وایو د شجاعت د بهادرې هغه دغه کوي سندرې وي دا مجاهدو داسې تورې وکړي او دې مجاهدو داسې تورې وکړي بلکل جایز دي او یندبنا او دوی به ندبه کوله دوی به تعریفونه کول من قتل د هغه چا چې هغه قتل کړی شوی من آبائهن د پلارانو د دوی نه دا جینکې چې زمونږ د کور جینکې وي او زمونږ کم پلاران چې دی په بدر کې شهیدان شوي د هغه بدریانو تعریفونه کول کله شهیدان شوي وو یوم بدرین پر ورځ د بدر تاسو ویلیو کنه د ربیع والد محترم معوض عمل ته شهید دی د ربیع تر نه دی عوف ابن الحارث هغه نقشه کې تاسو ګورئ عوف ابن حارث ام شهیدو پلار هم شهید شوی او تریم شهید شوی نو د دې کور د کومې جینکې شې دي هغه د خپل شهدا او تعریفونه به کول او هغه سندره به ویل او پاغي کې به تمبل وو حتی تر دې پورې یو جنکه په یو جنې په کراله جذبه کې نو داسي وي حتی تر دې پورې قالت جاریه چې او وی یوی جنې یو جنې په کې دا دغه وی وفینا نبی یعلم ما فی غدی دا دغه وایي وفینا نبی فخر کوي او په من کې یو لوی شان والا پیغمبر دی وفینا نبی او په من کې لوی والا لوی شان والا پیغمبر دی او دسې پیغمبر دی چې سبا لسکیږي نن هغه ته پته لګي وفینا نبی په مونږ کې پیغمبر دی یعلم او هغه عالم دی خبرېږي ما فی غدن په هغه چې کم سبا لکېږي چې سبا لسه کېږي په هغه ټولو باندې د نن نه خبرې چې لکه سبا به دا کار کېږي سبا به دا کار کېږي رسول الله وتوی چپ دا موایا دا نورې چې سوي دا وایا خو دې طرف ته مرا کوزیږي چې دا خبرې کې ځکه دا خو علم غیب دی او علم غیب چې دی دا خاصه د الله ده قران مجید کې دی په غیب باندې هیڅوک نه دی خبر الا الله مگر یو الله داسې کې فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وتوی لا تقولی تموایا هکذا دسی دسی خبره مکوه هغه مخکې دی چې د بادرې کمی خبرې کولې هغه وایا وقولی او وایا ما كنت تقولین هغه چې تا مخکې وی حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حاو حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وی قال دی وی اخبرني ابو طلحه خبر را کما ته حضرت ابو طلحه لوی شان ولا صحابي دی دا ابو طلحه سو کو صاحب رسول الله اسلام چې دا ملګری او د رسول الله وکانه قد شهد بدر د قټکی راغی او ابو طلحه هغه حاضر شوی او بدر ته مع رسول الله اسلام سره د پیغمبر علی السلام دا ابو طلحه عبد الله ابن عباس وی ماته خبر راکو چې لکه یو کار کوه چې کور کې سپی مساته او بل په کور کې تصویرونه مساته ځکه چې په کم کور کې سپی وي یا په کم کور کې تصویرونه د جاندارو د رحمت ملایکې هغې ته نه راځي لا تدخل الملائکه نه داخلیږي ملایکې د رحمت د رحمت به سره وایي نه داخلیږي ملایکې د رحمت بیتن یو کور ته فیه کلبن چې په هغې کې سپی وي ولا صورتن او نه هغه کور چې هغې کې تصویری تصویر سپی مطلق راغی خو د نورو حدیثونو نه دا معلومیږي چې مراد د سپی نه هغه سپی دی چې د کم سپی ساتل جایز نی او چې د کم سپی ساتل جایزي هغه خیر دی لکه ښکار له د سپې ساتلې دی صحیح ده د رمې د حفاظت لپاره د ساتلې دی صحیح ده یا یو سړی دی هغه سړی په ځان ښه پوهېږي چې هغه مجبوري ده د څوکیدارۍ د کور د څوکیدارۍ لپاره دغه ساتلې دی سپې هغه ښه پوهېږي چې بغیر د سپي نه زما دغه نه کېږي گزاره نو دا جایز دی نو چې دا جایز شو بیا ملائکه د رحمت مترازی او بل تصویر تصویر نه مراد هغه تصویر دی چې دا غي ساتل جایز نی لکه اکثر ځنې خلک تصویر په دیوالو لګی دا سخ ناروا دی ځنې خلک د نکاح او د غور نکاح او د مشرانو تصویر لګولی الکه خدایم په خیر کې دا راکوس کې دا غ خپل لیکه چې کوم په عذاب کې مبتلا دي دا غین اخلاص کې دا تصویرونه مله کوي اوس کم تصویر چې دا غي ساتل جایزي نو کاغه تاسو په کور کې وي د رحمت ملایکی ته نه منی کیږي لکه تاسو لاندې درې ده په دې درې باندې تصویرونه دي د باس تصویر دی د مرغو تصویر دی او تاسو په د پاسه ګرځئ نو بیا دا جایز دی یا په صندوق کې هم تصویر دی پټ پروت دی د ضرورت لپاره د هغې ساتل جایز دی نو د ملایکې د رحمت هغې نه نه منې کېږي راځي نو نه داخلېږي ملایکې د رحمت یو کور ته چې په هغې کې سپی وي یا په هغه کور کې تصویري اوس چې تصویر په کور کې وي نو د رحمت ملایکې ورته نه راځي نو تاسو به وایې زمونږ خو هلته که کور کې کاغذ لګولی دی او د ګاګرې دا ښایسته د غرونو تصویرونه پکې دي یا زمونږ کور کې تصویر دی خو په هغې کې د خانه کعبې دغه دی تصویر دی نو دې ته به هم د رحمت ملایکې نه ځي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دی د هغې تصویر دی مونږ په لګولی دی نو دې ته به د رحمت ملایکې نه ځي نو راوی د دې دغه کوي چې مراد د تصویرونو نه له جاندارو تصویرونه دي ښه که د خانه کعبې وي خیر دی که د جوماتي خیر دی نو دی وی یریدو اراده ده د رسول الله په دې باندې سو صورت تماثیل التي صورت د هغه تصویرونو فيها الارواح چې باغې کې دغه بي ساګانی د جاندارو